ورونو مؤمنانو! ښکاره خبره ده چې په دنیا کې انسانان ژوند کوي، د دې ژوند څخه هدف په دنیا کې عیش و عشرت کول نه دي، بلکې د دې ژوند څخه لوی مقصد د یوه دایمي او تلپاتې ژوند لپاره امادګي نیول دي او د هغه ژوند لپاره تیاري نیول دي او په دې دنیا کې ګټه کول دي. ما نه دي پیدا کړي پیرانان او انسانان مګر د عبادت لپاره مې پیدا کړي دي د ژوند څخه اصلي هدف الله و عبادت دی انسان ای پیره ستا د ژوند مقصد د الله عبادت دی د الله بندگی ده د الله عبادت او بندگی ستا لپاره ګټه ده لکه د دنیا بازار چې پیسو ته ضرورت لري، که د دنیا په بازار کې یو څوک پیسې ونه لري، دغه کس نه په بازار کې ډوډۍ رانیولی سي، نه نور خوراکي توکي رانیولی سي او نه جامې رانیولی سي، نه د ځان لپاره هوسا ژوند جوړولی سي، نه د یخ دفاع کولی سي، نه د ګرمۍ دفاع کولی سي او نه د تکلیفونو ناجوړۍ دفاع کولی سي، نه د لوږې او د تندې دفاع کولی سي. اخرت هم یو بازار لري، د اخرت په بازار کې بیا د دنیا نوټونه نه چلېږي، د دنیا زور او ځواک نه چلېږي، د اخرت بازار هغه پیسې چې دي ایمان دی او نیک عمل دی، که چېرې تا نیک ایمان نیک عمل درلودی دا د هغې دنیا پیسې دي، که دې ایمان درلودی دا د هغې دنیا تابعیت دی او د هغې دنیا پاسپورټ دی چې ته په اخرت کې اوسېږي. که د ایمان نه وو تېر کړی، په آخرت کې بیا ستا لپاره د محاسبې او د ژوند کولو نسته، سیده به زندان ته ځې. لکه یو هېواد ته چې یو څوک راسي غیر قانوني، نو د دغه هېواد کوم ساتونکي پولیس چې دي، هغه چې دی مازې ونیسي چې ایمان نسته یا پاسپورټ نسته ورسره، دستي یې استوي زندان ته. نو کله چې ته آخرت ته ولاړې، که ستا سره ایمان درسره نه وو، ستا سره د خبرو کولو ضرورت نسته، ته به زندان ته ځې، جهنم ته به ځې. بیا هغه داسې زندان نه دی. داسې جهان داسې مابس نه دی لکه د دنیا مابس او یا د دنیا زندان بلکې هغه داسې زندان دی چې هېڅوک یې تعریفولی نه شي په حقیقي ډول باندې دومره سخت زندان دی او که چیرې ته یو باندني هیواد ته ولاړ سې هلته پاسپورټ در سره وي خو پیسې نه وي در سره نو د نه کوټه پیدا کولی سې چې ژوند پکښې وکړې نه خوراک پیدا کولی سې نه څښاک پیدا کولی سې نو ستا سره چې عمل نه وي در سره، نېک اعمال نه وي در سره، د اخرت په بازار کې به سرګردانه او لالهانده ګرځې، د شلو تکلیفونو او مشکلاتو سره به مخ یې. خو دا چې د الله عزوجل باچهي، د الله جل جلاله خدایي، د الله رحم، د الله قدرت داسې نه دی لکه د انسانانو ده. نو الله جل جلاله د دې سفر لپاره په دې دنیا کې انسانانو ته مختلف مختلف ستاسو په دنیا کې ژوند، ستاسو په دنیا کې اوسېدل د دې اعظمي مقصود عبادت دی، نو دا چې تاسو مقصود مو عبادت دی نو تاسو دې ستاسو مالونه، ستاسو اولادونه د الله د ذکره او د الله د عبادته منع نه کړي. یعنې داسې شغل د مال مه کوئ، داسې شغل د اولاد مه کوئ چې ستاسو څخه اعظمي مقصد پاتې وي، هغه اصلي هدف درڅخه پاتې وي، بلکې په نورو شیانو باندې اخته یاست. دا خو د الله رحم دی چې داسې شیان انسانانو ته ښوولي دي چې بیا ده ته تاوان وي او داسې لارې چارې انسانانو ته ښوولي دي چې په آخرت کې بیا د ده لپاره ګټه وي. دا خو عمومي شیان دي بل د الله عز وجل لوی رحم دا دی چې په دنیا کې انسانانو ته ځینې داسې خاص خاص شیان وله ورکړي دي چې هغه په یو ډېر لږ عمل سره یو انسان ډېر غټ غټ نعمتونه لاسته راوړلی سي ډېرې لویې لویې ګټې لاسته راوړلی سي په دنیا کی الله جل جلاله ډیر کوچنی کوچنی عبادتونه پیدا کړی دي مګر الله په عوض کې ډیر لوی لوی نعمتونه ول ورکی دا په دی وجه باندې چې د الله خدای داسې نه ده لکه د دنیا د باچهانو خدای د دنیا د باچهانو میړان د دنیا د باچهانو هغه ته خدای ویل کېدای نه سي فکر اعلان سي کېدلای او فکر هم سراسر جهالت دی که دعوه کړې وي په باطله به یې کړې یعنې داسې نه دي پېښ شوي چې یو چا یو باچا دي یو ازنا بزګر ته یو ازنا خادم ته د یو لږ کار په بدله بدل کې خپله باچهي وله ورکړي د خپل ملک باچهي یې وله ورکړي مګر الله جل جلاله داسې کړي دي یو چا چې ما زه ایمان تېر کړی دي او نیک عملونه یې جزي کړي دي الله دومرې باچهي وله ورکړې ده لکه دا دنیا درې واره یا اویا واره دونه با چې هیلې وله ورکړې ده اوس نو د سړي سره فکر پیدا سي چې دا الله عز وجل دومره دنیا وله ورکړي لکه دا دنیا درې واره یا دا دنیا اویا واره یا څونه چې دی غواړي دا صحابه نو چیري دا مځکه به چیري دا دومره انسانان هر یوه ته چې دومره دومره مځکې وله ورکړي نو دا به څنګه په دې عالم کې ځای سي مولانا شېر علي شاه صاحب مد الله ظلاله هم یو وخت وفرمایل وایي ما ته یو دوه یهودیان راغلل یهودیانو راته وویل چې علما کرامو تاسو وایاست چې الله پاک په آخرت کې یو ادنا جنتي ته یو کمزوري جنتي ته دومرې نعمتونه وله ورکوي لکه دا دنیا درې واره نو موږ خو سیاراتو ته تللي یو، موږ خو فضا ته ختلي یو، دا درست کهکشان مو کتلی دی، نو هر انسان ته چې دومره ساحه ولا ورکول کېږي، دونه ځای خو نشته په دې عالم کې چې دا په میلیاردونو میلیاردونو انسانانو ته هر یوه ته چې دومره نعمتونه ولا ورکول شي، دا کله امکان لري، دا خو عقل نه اخلي. نو تاسو داسې هدایات خلکو ته فرمایاست چې د خلکو عقل خو یې واخلي، دا څنګه زه ومنم چې دا دومره میلیاردونه انسانان چې اوس شته یا په میلیاردونو تېر شوي دي، هر یوه ته دې الله دومره نعمتونه او دومره جنتونه ونه ورکړي، دا کله عقل اخلي؟ مولانا صاحب مد الله ظلاله وایي وایي ما په جواب کې یو مثال ورته ووایه دوی ته مې وویل چې ستاسو د جواب په اړه به زه یو مثال درته ووایم نو ستاسو جواب به کېدلی شي هغه مثال دا دی وایې وخت یو کس څو مایان په دریاب کې ټینګ کړل، هغه مایان یې راواخیستل په کور کې یې یو حوض و په دې حوض کې یې واچول، کله چې یې په حوض کې واچول دا مایان ډېر نپستنګي وه، ډېر دیغ وه، ډېر یې طبیعت خراب و، چې موږ د یو ډېر پراخ دریابه څخه راویستل شولو، یو ډېر تنګ او ډېر محدود ځای ته راوستل شو. نو په دغه حوض کې یوه چونګښه اوسېدل، هغه ورته راغله، پوښتنه یې باندې وکړله، ویل، تاسو ولې داسې دېغ یاست؟ تاسو ولې داسې خپه یاست؟ دا کوم ښه ځای دی، ښه پاکې اوبه دي، ښه مسترېح ځای دی، تاسو باید خوابدي نه شئ. مایانو په جواب کې ورته وویل چې موږ د دومرې پراخ ځای څخه راغلي یو او داسې تنګ ځای ته، چنګوش ته درد واره دی باره یې د داخا وز د یوه دیواله څخه وز غسل تر بل دیواله پورې دونه په نو وو مایان ورته وویل چې هغه تر دې هم غټ دی چنګوش ورته وویل چې دا نو عقل نه مني دا نو تاسو درواغ وایاست خو چې زما سترګې سپخېدلې دي دا هغه مځکه ده د هغه حوض دی هغه یې سر دی هغه یې پای دی په دنیا کې نو بل شی شته خو چې زه پرې داسې نه یم د دې اوسېږم د هغه دنیا ده د هغه نظام دی بل خو نو شته نو نو مولانا صاحب دوی ته وفرمایل، ول تاسو داسې مثال لرئ لکه چونګښه چې په دې دنیا کې اوسېږي په یو کوچني حوض کې. الله چې څومرې عالمونه پیدا کړي دي لکه مایان چې په خپل زړه کې پوهېدل چې الله دومرې دریابونه پیدا کړي دي چې هغه د دا حوض سره بیخي تشبیه نشي ورکول کېدلی لکه دا حوض میلیارد واره لا هم دریاب تر دې غټ دی نو الله چې کوم کهکشانونه پیدا کړي دي، کوم عالمونه یې پیدا کړي دي، ای انسانه! ستا په فکر او ستا په عقل کې لکه د چنګوش چې په عقل کې چې نس وای راتللی، ستا په عقل کې راتلای نه سي، د الله خدایي ته نه سې درکولای. الله دومره نظامونه پیدا کړي دي. نو الله انسانانو ته دومره نعمتونه پیدا کړي چې دا انسان هر څه عقل وسنجوي وسنجوي وسنجوي کشفولی نه سي درکولی نه سي چې الله څومره نظام پیدا کړی دي څومره کهکشانونه او څومره لوی عالمي نظام یې پیدا کړی د انسان فکر کمزوری دی او د الله جل جلاله خزانې خلاصېدونکې نه دي لکه د دنیا د باچهانو ده الله فرمایي وایي انسانه ته به په غوښتلو ستړی سې خو زه په ورکولو نه ستړی کېږم هر څومره چې غواړې زه درکوم ته به اخر ستړی سې په غوښتنه باندې مګر زه په ورکولو نه ستړی کېږم او د الله خزانې دومرې ډېرې دي مولانا صاحب فرمایي وایي د الله د خزانو مثال داسې دی بها نه مې جهاد به بهانه مې جهاد موت یې نه ورکړي مګر په مازې بهانه یې وله ورکړي چې یوه لږه بهانه جوړه کړي نو د دې لپاره الله پاک په دنیا کې انسانانو ته ډول ډول امتیازات ورکړي دي یو امتیاز یې دا دی چې الحمدلله مونږ او تاسو په یوه نیکه میاشت کې قرار لرو دا یوه ډېره مبارکه میاشت په دې مبارکه میاشت کې داسې امتیازات الله عز وجل و خپلو بندګانو ته وله ورکوي چې د انسان عقل یې نه مني لکه یهودیانو چې ویله چې دا به کله عقل اخلي دغه امتیازات څو حدیثونه زه بیانوم تاسو یې په زړه کې ملاحظه کړئ نو شیطان به داسې سوال درته پیدا کړي لکه یهودیانو ته چې پیدا کړی جواب د مولانا صاحب جواب په ذهن کې شیطان تواب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام اول خميس من رجب كان حقا على الله ان يدخله الجنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که د خدای تعالی د میاشتي اوله پنجشنبه چا روژه ونیول د ده به پر الله دا حق وي چې جنت ته به یې لېږي جنت ته به یې استي دایمي ژوند به لور کړي څومره لو خبره ده تر دې هم لو خبره سته او بل حدیث کې راځي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال كل يوم من العشر الأول من الرجب سبحان الحي القيوم مرة مئة مرة نبی علیه السلام فرمایي، وایي که چا د خدای تعالی د میاشتي په اوله لسیزه کې یعنې په اولو لسو شپو کې سل وارې دا کلمه وویل، سبحان الحی القیوم، اوله اوله لسیزه یعنې اولې لس شپې یې هره شپه دغه کلمه سل سل واره ویل، سبحان الحی القیوم او په دوهمه لسیزه یعنې په دوهمو لسو ورځو کې دا کلمه ویل، چی سبحان الله الاحد الصمد سبحان الله الاحد الصمد او په درېیمه لسیزه یعنی په اخرو لسو شپو کې د خدای تعالی د میاشتې دا کلمه ویل سبحان الله الرؤوف الله عز وجل به دومرې ثوابونه وله ورکړي چې هیڅوک ئې د هغه توصیف نه سي کولای، داسي ثوابونه به وي، لم یصف الواصفون ما یعطي من الثواب، داسي ثوابونه به الله وله ورکړي چې په دنیا کي کوم کسان چې د صفونو صفتونو بیان کولای سي، هغه به د دې توانایي نه لري چې دا بیان کړي، نو څونه صفات به وي، خو یوازي په یوه قلم باندي دا شی لیکل کیږي، داسي نعمتونه لکه د دنیا ټوله نعمتونه، دا په یوه قلم لیکل کیږي او هغه به دومره ډېر وي چې څوک ئې تعریفولای نه سي. یوه ورځ روژه ونیول د الله د رضا لپاره الله جل جلاله به خپله لویه رضا درته ور په برخه کړي د الله رضا داسې اسانه کار نه دی د الله رضا ډېره مهمه ده ځکه هغه د الله دوستان هغه اولیا چې په ولایت کې لوړو لوړو مقامات ته رسېدلي دي هغه څنګه وایي بیبي رابعه بصري رحمت الله علیها فرمایي وایې الله که به چیرې زه په دنیا کې یوه لږه برخه لرم زه یې نه غواړم ای الله د حضرت صلی الله علیه وسلم د امت کفارو ته یې ورکړه ما ته په دنیا کې هیڅ شی مه راکوه او ای الله که به چیرې زه په آخرت کې او په جنت کې زه یو څه برخه لرم بیا الله نیک کوم هغه ستا د پیغمبر یعنی محمد صلی الله علیه وسلم مؤمنانو امتیانو ته ولا ورکړي یا الله ما ته یوازې ستا رضا را په برخه کې ستا رضا ماته تر ټولو مهمه ده. دا چې د الله د اولیاوو څخه دومره لوړ شخصیت د الله د رضا غوښتنه کوي نو دا معلومه ده چې د دنیا تر ټولو نعمتونو د جنت تر ټولو نعمتونو د الله رضا بهتره ده مګر دلته که څوک یوه ورځ روژه ونیسي د الله رضا په برخه کېږي څومره لوړه خبره ده او بیا انحضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي واسکن الفردوس الاعلی او الله جل جلاله به د فردوس اعلی فردوس د اتو جنتونو څخه یو جنت دی په فردوس جنت کې به د اوسېدلو ځای ولا ورکړي فردوس هغه جنت دی چې در اتو جنتو کې تر ټولو بهترین جنت دی ځکه ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسو که چیرې خواست کاوه غوښتنه مو کول د جنت فردوس غوښتنه کوئ او بل حدیث کې راځي ومن صام منه يومين فله من الاجر ضعفان كل ضعف مثل جبال دنیا کچیر چا په دې میاشت کې د خدای تعالی په میاشت کې دوی ورځې روژه ونیول الله جل جلاله به څو چنده ثوابونه وله ورکړي او هر چند ثواب یې دومره وي لکه د دنیا غرونه او من صام ثلاثة ايام جعل الله بينه وبين النار خندقا طوله مسيرة سنة که چا په دې میاشت کې درې روژې ونیول الله جل جلاله به د ده او د دوزخ ترمنځ یو خندق جوړ کړي د قیامت په ورځ باندې او هغه خندق به دومرې فاصله وي چې د یوه کال مزل به وي مطلوب دا چې د ده بیا دوزخ ته تلل ممکن نه دي حتماً به یې د الله د دوزخ څخه خلاص کړي. وګورئ لکه مخکې چې ما مثالونه وویل دا څومره کوچني کوچني اعمال دي او الله جل جلاله دومره لوی لوی نعمتونه وله ورکوي که څه هم د بنده شان څنګه دی بادا غلام بنده مولا د غلام شان داسې دی د غلام سره مناسبه دا ده چي بازار امر ورته کي دی به حتمنا کار کي که وکي خپل حق يې ادا کي که ونه کي سزا به وي قانون داسي دی مګر د الله سره د بنده او د باداري موضوع داسي نه ده الله څنګه کي الله داسي کي و اي بنده که دي چيري کار وکي خپل حق خو دې ادا کړي مګر زه به نور نعمتونه هم پسې درکوم هېڅ بادار په دنیا کې داسې نه کوي چې ته زما خدمت کوه زه به تا ته نعمتونه درکوم وایي غلام یې خامخا به ښې دا ستا وظیفه ده دا ستا مسؤلیت دی او الله وایي که دې چیرې نافرماني وکړم که مې خوښه شول بخښه درته کوم که مې خوښه نه شول بخښه نه درته کوم دا وګوره دا د الله څومره لوی رحم دی او د الله څومره لوی امتیاز دی چې خپلو بندګانو ته یې وله ورکړی دی که نه نو د بنده د شان سره مناسبه دا ده چې دی حتما باید عبادت وکړي حتما باید خدمت وکړي که یې وکړي خپل حق به یې ادا کړي د بلابود امتیاز پوښتنه به نه کوي نو خدای بنده دی غلام دی او که یې چیرې ونه کړي د سزا سره به مخکې وشي خو الله سزا وربخشي که یې خوښه شول او که یې نیک عمل وکړي الله جل جلاله نعمتونه وله وکړي او بله عجیبه لا دا ده چې الله جل جلاله خپلو بندګانو ته خطاب کوي خپلو بندګانو ته خبرې کوي د انسان او د الله جل وعلا تر مابین ډېر توپیر دی الله جل جلاله په کامل مقام د فضیلت او سپېڅلتیا کې دی او په کامل مقام کې د علویت او د عظمت دی او انسان ډېر ذلیله ډېر عاجزه ډېر کمینه او ډېر محتاج د انسان او د الله تر منځ په مرتبه کې ډېر غټ توپیر دی. انسان که چیرې خپل حقیقت ته فکر وکړي، انسان که چیرې خپل وجود او جوړښت ته په فکر وکړي، انسان ډېر کمزوری، ډېر نجس دی. د نجاست څخه مطلوب دا دی چې انسان سراسر چټلي ده. که چیرې د انسان د بدن پر هر جز باندې ستن کښېښودل شي، وینه راباسي. او وینې څخه د انسان طبیعت نفرت کوي او انسان په باطن کې نجس او حرام مردار شیان چې د انسان طبیعت نه پرت چې نه کېدل شیان د انسان په وجود کې پراته دي او انسان چې کله یې روغ جنې وخاتي فقط درې ورځې کښېښودل سي بدن یې بوی کړي نجس کېږي په دومره کمزورې حالت کې دی او الله جل جلاله په دومره نظافت او په دومره لوړ مقام کې دی چې بیخي سره پرتله کېدای نه سي تخت یو لوی ذات د هر بنده سره جلا جلا خبره کی هر بنده ته جلا جلا خطاب کی د دغه وړ ته نه چې الله ستا سره خبرې کوي ته د دې جوګه نه چې الله جل جلاله تا ته خطاب وکړي مګر الله تا ته دومره امتیاز درکړی دی چې د دومره لوی خدایي سره سره بیا هم ستا سره خبرې کوي په دنیا کې باچاهان هر څوک نه سي ورتللی د هر چا سره خبرې نه کوي وایي دا زه نو د هر چا سره چیرې خبرې کولی سم مګر الله خپلو بندګانو ته دومره امتیاز ورکړي هر بنده ته جلا جلا خطاب کړي او هر بنده ته جلا جلا د ګټې لاره ښیي او هر بنده چې نافرماني وکړي هغه ورته کوي دا څومره لوی رحم دی چې الله دومره لوی رحمونه در سره کوي او دومرې ځانګړتیاوې در کړي دي نو ته بیا چیرې د شیطان پر لکۍ سپورې چې شیطان څه درته وایي هغه منې د دنیا ظاهر زیب او ښکلا دې ته ګورې په حقیقت باندې خبر نه یې چې حقیقت څه دی دا داسې مثال لري تاسو د دنیا تخنیکونه پرمختللې ټکنالوژي وګورئ عجیب عجیب مشین آلات په دنیا کې راوتلي دي عجیب عجیب کمپیوټرونه راوتلي دي دغه شیان چې راوتلي دي دا ټوله د طبیعي منابعو څخه چې په غرونو کې الله اوسپنې پیدا کړي دي، پلاستیکانې پیدا کړي دي، مس یې پیدا کړي دي، زر، سره زر او سپین زر او الماس یې پیدا کړي دي. انسانانو دغه شیان را ایستلي دي، بیا یې د هغه څخه نوي نوي معاصر شیان جوړ کړي دي او دا ذهن هم الله و انسان ته وله ورکړی دی. احمد د دې ذهن لري چې د یو شي کشف وکړي او محمود یې بیا نه لري، دا هم د الله عطا ده چې چا ته یې ورکوي چا ته یې نه ورکوي. نو که چېرې دغه سامانونه، دغه طبیعي منابع یې سره راټول شي چې په خاورو او په لوټو باندې سپېرې وي، د مځکې په تل کې پراتې وي، یو څوک چې ظاهراً ورته وګوري وایي دا به نو څه شی وي، خو کوم معنویات چې په دې کې پراته دي، نوي نوي شیان پرې کشفېدلی شي، دا انسان نه شي درک کولی، هغه وخت یې درک کولی شي چې عملاً یې وویني. عملاً چې دا اوسپنه راواخلي، یو څوک ورته ووایي چې دا به داسې څه شی له دې څخه جوړېږي چې په دې کې به پنځه سوه، شپږ سوه، درې سوه کسان ناست وي او د موټر د یوې میاشتې مزل به دی په درې ساعته کې یا په څلور ساعته کې کوي. هغه بل چې دې ته وګوري وایي نه ته درواغ وایي، دا امکان نه لري. خو کله چې انسان په سترګو وویني چې خپله د هغه اوسپنې څخه دغسې ماشین جوړ شي، انجن جوړ شي، سټان جوړ شي، کوه اوس ظاهرا پوش یې جوړ سي او بیا حرکت ورکړل سي پروان سي بیا یې ومني نو الله چې کوم نعمتونه او کوم شیان کوم امتیازات ورکړي دي ظاهرا چې انسان ورته وګوري وایي دا کله امکان لري دا عقل نه مني مګر کله چې عملا وویني او د قیامت ورځ راشي بیا دې ته وویل سي د تهدید پر ډول باندې چې تاسو په دنیا کې دغه معنوي شیان نه منل تاسو چې به څه شیطان ویل تاسو چې به څه پر زړه باندې درتلل هغه به مو ویل دا به مو ویل چې دا د درواغو خبرې دا د پخوانۍ کیسه دا پرېږدئ په دې کې هېڅ حقیقت نشته مولوي صاحب چې پر منبر کښېني وایي یوه روژه کې سړی ونسي الله دونه نعمتونه ور ورکوي لکه دا دنیا درې واره دا نو کله عقل اخلي ته پرېږده د همدا کیسه راځه نوې ټکنالوژۍ ته راځه کمپیوټر ته راځه نو نو شیان ته راځه د دنیا د ژوند څخه خوند واخله الله چې کوم شیان په دنیا کې پیدا کړي دي یا انسانانو په کار اچولي د دې څخه خوند واخله که تا د ملا په خبرو پسې روان وې نو خو ستا به هم هغه زړه حجره وي، هغه زړه جره او زړه کاسه به دې وي. که په دنیاوالو پسې روان وې نو ته به هم په داسې ښه بنګله کې ناست یې. ملا کله اټم جوړ کړی دی؟ ملا کله طیاره جوړه کړې ده؟ ملا کله توپک و ماشین و طیاره و موټر جوړ کړی دی؟ پرېږده د ملا کیسې. دا څوک ورته وایي دا شیطان ورته وایي او دی هم په دې باندې خوشحاله سو او الله قسم کی الله په خپل وحدانیت سره قسم کې انسان چې د دې خبرو انتقام به الله ستا څخه اخلي ځکه چا چې تیاره جوړه کړې ده د هغه پیدا کوونکی هم الله دی د هغه طبیعي منابعو پیدا کوونکی هم الله دی د دغه انسان جوړونکی او پیدا کوونکی ژوند ورکوونکی چې دغه په طبیعي منابعو کې نوي نوي کشفیات وکړل ددی مالک هم الله دی او دا شیان چې پناه کوي دا هم الله دی خو تاسو په دنیا کې څېړنه نه کوئ که چیرې تاسو د دنیا په نوو حالاتو کې څېړنه وکړي عاجز به پاتې سي عقل به متحیر پاتې سي د تسونامي توپان چې راغی درې لاکه انسانان یې ووژل د انډونیزیا و، هندوستان و، بل کوم ملک و، هغه یې تر خپل څپې لاندې راوستې، درې لکه انسانان پکښې ووژل شول، غټې غټې بنګلې پکښې ولاړلې، مګر محدود دوه دانې مسجدونه پاتې شول او په هغو کې هم څو کسانو نجات پیدا کړی. دا عقل اخلي؟ او کله چې زلزله راتلل پر انډونیزیا باندې د دنیا پوهان هخپخ دې ته حیران وه چې یو خو کومه اله چې دوی د زلزلې د خطر د ځنډ لپاره جوړه کړې وه، لومړی هغه اله له منځه ولاړه، بیا زلزله راغله. دې ته خلک حیران شول. هغه یوه داسې اله ده چې کله زلزله کېږي، څو ساعته وړاندې پېشبیني کوي، حرکت کوي، زنګ وهي، د خطر خلک پوه کوي چې زلزله راغله. مګر جالبه دا وه چې دغه زلزله چې راتلل، اول وار یې دغه الې، فعالیت پرېښوئ ماته سول خلک اریان په دې پورې چې دا ولې داسې سول خلک په دغه فکر کې وه چې زویه زلزله باندې راله ټوله تباه سوه نو انسان تا چې دغه الله پیدا کړی ولې په دا ځای باندې خپل فعالیت پرېښودی دې ته ورته نو په سلهاوو مثالونه په دنیا کې سته د دې ټولو مالک الله دی د دې ټولو روزونکی الله دی چا ته چې الله ځانت ورکوي هم دی خوښه ده چا ته چې الله د ذهن پکوالی ورکوي دا هم د الله خوښه ده خو مقصد دا دی چې هغه لنډ لنډ امتیازات چې په لنډ وخت کې ډېرې ګټې لاس سره وړل کېږي دا باید انسان ونیسي په دې باید یقین او عقیده ولري لکه مخکې چې د مولانا شرع لسان صاحب مد الله ظلاله هغه کیسه ما تاسو ته بیان کړه بل حدیث یو دوه درې مختصر حدیثونه لا درته بیانوم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای اکرمو رجب یکرمکم الله بالف کرامت وای تاسو د خدای تعالی د میاشتې درنښت وکړي الله به ستاسو درنښت وکړي په زر درنښت سره د قیامت په ورځ باندې ومن اغتسل اول رجب واوسطه واخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه کچا په اول منځ او آخر کې د خدای تعالی د میاشتې وصل وکړي الله جل جلاله به یې د ګناهونو څخه داسې پاک لکه په کومه ورځ چې د مور څخه زېږېدلی و، خو د ده پر ذمه هېڅ ګناه نه وه، نو اوس به هم هېڅ ګناه نه وي باندې. بل حدیث کې راځي وعنه صلی الله علیه وسلم من صام یوما من رجب فکأنه صام اربعین سنه که چا یوه ورځ د خدای تعالی د میاشت څخه روژه ونیول ګویا ده څلوېښت کاله روژه ونیول دا د الله جل جلاله انعام دی چی بهار نه می جهاد به بهانه می جهاد مفت یې نه ورکوي په یوه لږه بهانه یې وله ورکوي د څلوېښت کالو عبادت د یوې ورځې د روژې په بدل کې درکوي الله قادر نه بولې پر دې باندې چې دا دومره عالمونه یې پیدا کړي دي ډېر انعامات لا تا ته نه سي درکولی بیخي یې درکولی سي او عنه ايضا ان في الجنه قصرا لا يدخله الا صائم الرجب د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه روایت چې په جنت کې یوه ډېره عجیبه ماڼۍ ده، دې ماڼۍ ته هیڅوک نه شي رسېدلی مګر هغه څوک دغه ماڼۍ ترلاسه کولی شي چې د خدای تعالی په میاشت کې یوه ورځ روژه نیولې او بل حدیث کې راځي وعن ابي دردا رضی الله عنه وعن النبي صلی الله علیه وسلم من صام يوما من رجب فكأنما عبد الله عمره صائما قائما وای څوک که یوه ورځ د خدای تعالی د میاشت څخه روژه ونیسي دومرې ثواب زیات لري لکه ټول عمر چې ده د الله عبادت کړی وي او الله ته روژه کې پاتې سوی او بل حدیث کې راځي د صوبان رضی الله عنه څخه دی ان النبي صلی الله علیه وسلم مر على قبور فبكى فقال يا ثوبان هؤلاء يعذبون في قبورهم د ثوبان رضی الله عنه څخه روایت دی د مبارک فرمایي وای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر څو قبرونو باندې تیر سو او بیا یې وژړل د ژړا وروسته یې ما ته وویل چې ای ثوبانه دغه خلک په قبرونو کې پراته دي او په سخت عذاب باندې اخته دي نو ما د الله څخه وغوښتل چې ای الله د دې خلکو عذاب سپک کړه نو الله د دې عذاب سپک کړي خو که چیرې دوی په دنیا کې یوه ورځ د خدای تعالی د میاشت څخه روژه نیولې وای د دې عذاب څخه به خلاص وای دا څومره لویه خبره ده نو حدیثونه په دې اړه باندې ډېر شته چې د خدای تعالی د میاشتې د روژو فضیلت یې راخیستي دي مګر یوه دغه خبره تاسو په ذهن کې ونسئ څومره لو خبره ده چې څوک یوه ورځ روژه د خدای تعالی د میاشتې ونیسي الله جل جلاله یې جنت ته داخلوي تر دغه غټه خبره نشته هر څومره حدیثونه چې یو څوک ووایي چې د یوچا په زړه کې مثقال ذرة ایمان وي یو حدیث کفایت ورته کوي د انسان لپاره دا لویه خبره ده چې فقط د آخرت د عذابونو څخه خلاص شي داسې خلک به ډېر پیدا شي وایي یا لیتني کنت ترابا کاش کې زه خاورې وای نعمت مې نه غوښتي ژوند مې نه غوښتي عیش عشرت مې نه غوښتي کاش کې زه دا خاورې وای نو دا چې تا د الله د عذاب خلاص کړي دا څومره لویه خبره ده او دا چې تا الله جنت ته مازې داخل کړي دا څومره لو خبره ده نو دا د یوې ورځې د روژې فضیلت او یوه ورځ روژه هیڅ مشکل او هیڅ ګران کار نه دی نو الله دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د دغه امتیازاتو څخه چې الله په دنیا کې راکړي د دې څخه برخه واخلو د دې څخه ګټه پورته پورته کړو هېڅوک د دې تضمین نسي ورکولی چې بله د خدای تعالی میاشت به زه ژوندی یم اوس را ژوندي یو راسې یو څه ګټه پورته کړو